هغه ذکر کول تعریف ولو کو سیاسی وای په خلی چې ایمان ایمان او حقیقت کې ایمان نیوي نخی ولا ذکر کولی او پلیتای یو نخی بیان کړه دوکا کول او دویمه پلیتی والا ذکر کړه چې دوی کې شعورم نشته پویږي نه اسه ځان ته پوي سیاسيان وي درېمه پلیتی والا ذکر کړي فی قلوبهم مرض وجه صدا چې دی د الله سره هم ټګي کوي او د مسلمانانو سره هم دا خډیره د نقصان خبره ده چې دی د الله سره ټګي کوي او د پیغمبر سره د دې ټګای وجه صدا نو د دې ټګه وجه دا دا خوب سی باطینی د د زړه ګاندا دی رکشو باندې کله کله لیکلی وی اصل خبره د زړګی ده نو اصل خبره د چا ده د زړګی ده نو د دن زړګې سره ګاندا دی د د باطن ګنده دی نو چې دنه لوخه ګندو دا غینا آثار چې کم دنو ګنده راوځي اوسانی تالی اختوی تالی می اختدی که تالی اختدی خو تالی باندې اختدی کنه انو هغه وی وی مړه چې زړه صفای نو زړه صفا پکار دی نور پرې داوا پړدا اصل کې د زړی وی چې وتاوای پړدا وی پړدا اصل کې د چای د زړی خبره دار چې زړه سم شو خو بیا ډیر لوی خکار وشو کنه کل اناین یترشح بما فیه کوم لوخي کې چې دن نسین او هغه ته ناراساسي نو دا چې د شریعت په احکاماتو پورې ټوکی کوي نو د زړګې ټیک نه دی کنه کړه د زړګې سم نو هر څه به سم نو دا د دې هغه وجه ذکر کوي چې فی قلوبهم مرض د کافر او د منافق فرق معلوم شو دا کافر باره کې ویلو ختم الله علی قلوبهم دا غزړه مړ شوی او د د داسه دی مریض دی یعنی کده د ځان اصلاح کوي نو اصلاح کېدلې شي د د زړه لا مړ نه دی مریض دی علاج ولا پکار دی اوس د دې مرض نه مراد مفسرین ذکر کوي مرض د شک او د منافقت دا مرض چې دی نو هغه د شک دی او د منافقت دی مرض او شک ان و نفاق په دین باندې بیدبار دی شیخ سید پنځپیر متذل له العالی ذکر کوي چې اصل کې لکه څنګه چې بدن مرض مریض کیږي نو د دې د مرض د اسبابي دا غي د وجه نه چې کم دنو بدن مریض شي او د خيار حکیم او د ډاکټر علامه دا ده چې تلاړ شي هغه د تداوم وي چې مرض دې سره بیا ور پسې داوم وي چې د دې اسباب سدي دا بیماری ول راغلی دا بیا دریم نمبر کې هغه علاج مخی قران کریم دا کار کوي مرض کوي د مرض ته کمندنو اسباب خي چې دا بیماری ولې راغلي دا او علاج هم خي د منافق مرض دی د شک او د منافقت چې دې دورنګي کوي ټګي کوي ټګمار دی دا منافقت او شک دا د مرض دی اوس د مرض اسباب سوي بدن چې بیماریږي نو یو سبب دی فساد د معده معده ته طبيبان حوض البدن وي د ټول بدن حوض او مدار په معده دی چې معده خراب وي د ټول بدن خراب وي نو یو سبب د مرضی د معدی فساد دویم زوف د معدی چې معده مکمل خراب نه ده خو کمزوري ده دریم داغي سبب چې کمدنو قلت د اخلاص وی بدن کې وینه ده بلغم ده صفرا و غیره سيزونه دي نه چې داغي کمواله راشي وینه کم شي نو بیماری راشي د ویني فشار کټ شي خلک کوئی بی پی لولا انو هغه بیماری راشي نو قلت کموالی د وجنه څه ضرورت ته بدن ته هغه نشته نو د دې د وجنه بیماری راشي او سلورم وجه ظلمت د دماغو په مزغو باندې ظلمت او تیار راشي نو خلک کوئی مظلوم یو لږي وي سچل را باندې کیږي ظلمت د مزغو دا سلور سببونه دا چې کمدنو دو منافقت د مرضوم ني دا غوم چې کمدنو دا اسباب دي یو فساد د علم علم فاسد دی دین نه زده کړي د دین په ځای بی دینی زده کړي دا په بی دینای کې پی ایچ ډی کړي دا نو بی دینای کې مخبره تل دی دویم زوف د علم که علم د دین سدن هغه انتهایی کمزور دی انتهایی کمزور دی ضعف دی علم کمزور دی علم یا اصول ټکی چې توایل دي چې معمولی غونته کې او تاسو خبرو کې نو دوک کیږي که قادیانه ورته په کالج کې څه خبرو کې نو دی بس هغه سره شوی که پرویزه ورته څه خبرو کې نو دی دا هغه پسې شوی که د موجودی لټریچر ورته سوکراړي نو هغه پسې شوی نو د علم کمزور دی او درې مدا دا چې قلت کمواله دی نه کمواله هغه د نیکانو ملګرو نیک ماحول کې شرکت نه کوي نیکانو خلکو ته درس قران و غیره لرازی نه دا غي د وجنه مرز راشي او سلورم ظلمت پر راشي و یره د چاو منو او څنګه چلو کو دا سکیږي دې د وجه نه اسله کې د منافقت مرض راشي هر یو د دینه مستقل سببو د دې د وجه نه منافقت راغله او شک راغله په دین کې د دې علاج څو علاج قران سم زکولو سم قران د کولو الله د منافقت د علاج د پاره پوخ یقین مضبوط یقین او مضبوط علم په قران باندې چې دای راشي نو بیا به منافقت ختم شي نو چې یو سړی هغه د مرض علاج نه کوي بلکې الټا لکه یو سړی ټوخیږي او هغه د ټوخي د علاج په ځای باندې علاج په ځای باندې هغه غوړی خوري او ریږي خوري نو د دو مرض به نور زیاتیږي او که د مرض بخکیږي نور به زیاتیږي نو دې منافقانو قران کریم نزدا کو د قران کریم نه علاج نکاو نو فزادهم الله مرضا هغه مرض نورم څه شو سیوا شو او نور ولا الله هغه مرض سیوا کو زګه چې د ډاکټر سره چا سره ډاکټر سره او د طبيب سره دښمنی شروع کړنو چې ډاکټر او طبيب سره دښمنی شروع کی هغه مریض سکیږي نه نو منافقم د مریض او په خپل مرض نه پويږي او الټه چې کم دنو هغه د طبيب ته ناپوه وي وی دې زما په علاج ډوپويږي نه موږ له چرته د امریکای ګولې په کار دي او د امریکای چې کمندونو طرز او طریقه په کار او دې موږ ډیر رستو بوزي دې وای چې زوړ امام او زړې تراوي نو ګولنا ضروری لا پکا تازه دې بل چې کمندونو خرابيږي دې بخنشي د چې کمدنو چې کم سیز د د علاج دی نو پاغي یې ګوته یې خدا د د علاجو قران قانون کول قران مخه تا کول قران خورول در د ملک علاجو ځکه پاکستان او اسلام لازم او ملزومو دا د پاکستان د اسلام د پاره جوړ شوی د قران د پاره جوړ شوی نو د پاغه ځای باندې ګوته کی خدا مولا طالب مدرسه هغه بدنام کړل نو اینجا کی سیاست مدعا همی است چې دا په کم ځای دی ګوته یې پیدا نو اصل له علاج ځای دی دغه دی نو چې ډاکټر ته دشمن وای نو تب څه خشي فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا پزړونو دای کی بیماری دا فزادهم الله مرضا سوا کدی لرا الله بیماری فلما لم يعالجوا بمعالجه القران فزادهم الله مرضا هر کلا چې دی علاج نکو په دارو د قران باندې نو الله ولا بیماری سیوا کړه نورم سیوا شو بیماری یادا خیری دی فزادهم الله مرضا سیوا دی کی الله دیل را بیماری خدای دې نورم در کی چاړو په سم رانی شي فزادهم الله مرضا سیوا دی کی الله دیل بیماری حکم د آخرت ولا ذکر کوي کپدی حالت پاتې شو یعنی د خو مریض دی نو مریض له اوس د په منځ کې دی کا علاج کوي نو خکېږي او که زد کوي نو لا به خراب شي بس مهر به بس شي ولګي نو د مریض د په منځ کې دی نو که واپس راځي نو خو هدایت به ومومي او که واپس را نغې نو ختم الله کې بس شي داخل شي نو ولا هم عذاب علیم دا حکم اخروی اله دی چې په دې حالت څه شي پات ولا هم عذاب علیم او دلر عذاب دردون کې دا ځکه وی چې د په خپل دورانګای باندې حق فرض دردولیو په دې خپل تورانګې باندې یا فرض دردولو نو دې به الله او دردي ولهم عذاب الیم او دې لري عذاب دردونکې بما كانوا يكذبون د دیو جنا چې دروغ وی ویل او کول وی دروغ د وینا صفاتوم راضی او د ښکار صفاتوم راضی نو دروغ به ویل ویل کوم دروغ آمنا بالله وبالیوم الاخر دا دروغ کنه او کول کوم دروغ یخادعون الله نو دا دروغ کولو نو دروغ ویل او دروغ کول عمل د دروغ او وینا د دروغ نو زګه دې کم دنو اوس خو سیاسيان نه وي کنه یاره خو شاول الله رحمه الله امام الهند په هند کې چې کمندنو تجدید دین هغه شاه ابراهیم الله کړی دی هغه فربوز الکبیر کې ذکر کړي چې قران کریم کې درته یو آیات ګران شو او تاوی چې دا اوس د چا دی او اوس وخت کې خود دې څوک نه ملاويږي او د منافقانو یو آیات د تکران شو شهر داسې مسوکینو وی د خپل زمانه سیاسي لیډران ګورنو داسې باندې په خدای پویا کوي چې ټکی په ټکی باندې په خدای پویا کوي بالکل باندې پویا کوي بما كانوا يكذبون دیو جنا چې دروغ وایل او دروغ کول بل پلیتی ذکر کوي چې دا دومره خبيسان دي چې وای ذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض بل پلیتی ادا دا چې دې خپل عیب ته ونر وای ما خو لنډه خبره وکړو خو څوک په نشو مصیبت ته کنه زمون سکار دی انما نانو مسلمون منګا یو جوړ راوستون کی دا قوای متحده سره منګا یو چې ټول ملکونه یو شي چا سکار دی چې منګا فساد راولو لا تفسدو فی الارض قرانه مکوې په ملک کې رواني نه مفساد حدیث کې راځي لا شیء لله ابغض من الفساد تعالی فساد ډیر بدی شي قران کې هم رسو بقره کې براشي ان الله لا يحب الفساد دا الله رب العزت فساد نه خوښو فساد دو قسمه دی یو فساد ظاهری کلی روانولو خلق وجلو ساروی چې کمدنو وجلو فصلونه سوځولو دا ظاهری څه دی فساد دی قران کریم د هر قسم فساد نه خلاف دی خو قران کریم او اسلام هغه اولنې د دین فساد ختمي نو چې د دین فساد ختم شي نو ظاهری فساد به خود به خود ختمي ځکه قران کریم دا د اصل علاج کوي د اصل علاج کوي یوونه دا او دا غي پانی ځای په ځای اوچیږي او تا کینچی را اغستی نو چې یو ورځ یو وچه شي نو هاته کاټ کې چې بل ورځ بل وچه شي نو هغه ته کاټ کې چې بل ورځ بل وچه شي نو هغه ته کاټ کې ته ولاونه ختم نه کی داونه وته په دې چر باندې گنجای کې اصل وجه وګوره چې دا څنګه ولي وچیږي دا فساد ولې راغله په دې ونه کې نو جړو کې به فرقي په جړو به چنجې لګېدلې وي نو هغه جړه چنجې ختم کړو فساد بس شي ختم شي قران وی کلی روانيږي بدمنی دا دا ولې دار سو وجه دا دا د دې وجنا چې شرک کیږي دا ردی وجنه چې قانون د غیر الله دی دا ردی وجنه چې فساد کیږي او بی دینی خوریږي بیاي خوریږي نو دغه فساد ختم کړو دا ظاهری فساد به خود به خود شي ختم شي نو قران فساد اصل کې ظاهری ته هم وایي خو اصل فساد دی بی دینه ته وایي شرک تا بدعت تا قانون د غیر الله تا دې ته قران فساد وی لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها روانه مکوې بزما کې بز سمول د الله نه چې الله په توحید سم کړی دا او تاسو به شرک وراوي دا فساد دی نو قران کریم دا اصل علاج کی نو لا تفسدو فی الارض بی دینی بزمکه کې مخ وراوي دې ځای مفسرین وایي چې د بی دینی او فساد د منافقانو سو چې سو کوته وایي مسلمانان چې فساد مکوي دای به د مسلمانانو رازونه وړل او کافرانو ته پاش کولو یو فساد داو دوی به د کافرانو د اعتراضونو خبرې به راوړلې چې په دین باغې کې به اعتراضات کول هغه به مسلمانانو کې خورولې چې مسلمانان په خپل دین باندې بزونه شي او دریم به مسلمانان په کافرانو باندې راتېزولو او څلورم به د کافرانو د ټکنالوژي دا غي چې کم طاقت او وسلوا نو دا غي خبرې به مون مسلمانانو ته کولی چې دوی کې کمزوري راشي دای کې کمزوري راشي نو چې وتولی وي دا مکوي نو دای به وي زمونږ په دې کې دا غرض نه دی چې ګنې مونږ دا رازونه وړو او راړو یادا کو مونږ وایو چې اتفاق او اتحاد راشي او ټول یو شي وحدت الادیان جوړ شي ټول چې کمنه هغه یو شي يهودیت سب ناروا سي دي هغه موي چې الله شته هندوانو موي چې الله شته په خوا په خوا اخبار کې راغلیو چې د دې خلکو محفوظ کړي نه خو زمونږ نه عادت نه دي چې وزیر اعظم سے تلو هندستان ته نو الته مودی د کتب لاله مولای د کتب شه دی مودیر کسده داغی غو وزیر اعظم هغه سره خبرې کړې وي وتاوی چې زوم د هغه خدای بندگی کوم چې د کوم اندوان کوي یو شی ویو نو یو خبره ده وی دا چې کمندونو یې مونږه جوړ راولو مونږه راځونو مازونه دا خبرې چې مونږ کو دي کې زمونږ ډېر حکمتونه پراتی تاسو سیاسي نظر نشته تاسو به دې باندې پوهیږئ نه انما نحن مصلحون نافساد ته چې کمندنو هغه ته اصلاح وي ویسا شیخ ته وی مدذل العالی وی د پښتنو د قران سره ډیره مینه ای الله دې کی چې لغسن خبره ده الله دې رښتیا کی نو یو پیرا بیان لتلم ثوابای کې ته طلاقه یادې وی بیان لتلم نو وړو کې را پسې راوستو د بیان نروستو چې دې د زنه قران مجید سورته بقره خلاصه وره هما غما شوم ته چې وایا یا معشوم سورو شو چې سورته بقره سلوري سیدا اولې سي 96 نمبر آیات پورې دا پاغي کې چې کم دنو توحید بیانېږي غدری بابونه دا اورانه باب تر 20 نمبر آیات پورې دی او پای کې بیان د فرق او ثلاثه دی اول پنځه صفاتونه د مسلمانانو بیانېږي او دا غي حکم دنیوي او حکم اخروی بیا چې کمنو د کافرانو بیان کیږي دا غي حکم دنیوي او حکم اخروی بیا ورپسې د منافقانو بیان کیږي او دا غي پلیتای بیانې او دا غي پلیتو کې دا بیانې چې غي ټاکمار دي او غي فسادیان دي ته به وای چې فساد څه شي دی دا ماشوم په وړه خپل باندې وي وی ته به وای چې فساد څه شي دی وی فساد دا دی لکه ترغان جنگول بانګیان جنگول مړزان جنگول او سپی جنگول ما چې د سړی زویا دا څه فساد کوم کوم نو پیژندل راته څه پیژندل نو دا ټول فساد دی خلک پی جنگي کنه چې څه پرون وی داري پکې پاتې کړل مې نه پاتې کیږي کنه نو دا مړزان جنگي او کله بانګیان جنگي ناس پي او کله چې کمندونو یو فسادي بل فسادي سپی جنگي کړه وي پلان کې ځای کې سپی جنگيږي پلان کې ځای کې سپی جنگيږي دا سپی جنگول مړزان جنگول دا ټول څه دی فساد دی بيديني خورول نت خورول کیبل خورول دا ټول څه دی فساد دی بهای خوري چې هغه خوري چې وتا دا څه کوي وی دا خو ترقی ده شریعت اصطلاحات بدل کړل او کته د جهاد خبره کوي ته دشګر دی او کله قران خبره کوي دا انتها پسند دی د خلکو کې یو نظریه جوړي بیا به دا غ نظریه وي بوت ته دی وی د نظریه بندگی کوي دی وی یو نظریه باندې خلک تیاری او بیا په هغه نظریه باندې بار څه قربانای دا انتها پسندی را دی په نسبت دی نن په دنیا کې نظریاتی جنگ دی یو طرف ته خلک دي هغه به نظریه دي هغه وی زمون نظریه صدا پیسا پیسا پیسا لا رب الا پیسا لا اله الا فیصا پس پیسه زمون اله دی او بل طرف ته خلق دی هغه وینا لا اله الا الله هغه نظریه جوړی چې اله الله دی اله الله دی په دې باندې و ارث بیا قربانه په دې نظریه به هر څه قربانون غواړي نو دی وی چې دا درسونه کیږي بیانونه کیږي دې کې نظریه جوړیږي دې ته انتها پسندي وی دی انتها پسندای په تعریف ویږي دا انتها پسندي ده وی دی ولې یو نظریه ورکی او د نظریه بوت ور ورکی بیا ورته وی چې په دې بار څه قربانای وی داسې دي خو به چې څوک سوی نو هغه خدي يهودي ځان له خره په خپل ځای خره بس کوي به ځان له خپل کار عیسائی ځان له خپل ځای خره هندو ځان له خپل ځای خره مسلمان ځان له خپل ځای خره کوي به هر خپل کار دی کوي به ځان له براکاږي شړي به دا چې کمندونو فساد دی وایذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض او هغه کی چې ویل شي دیتا قرانه مکوې په ملک فساد مکوې جمهوریت مخوراوي قالوا وایلی انما نحن مصلحون منګه جوړ راوستل کیو منګه بین الاقوامی برادرای خیال ساتو اتا سره د بین الاقوامی برادرای فکر نشته انما نحن مسلمون یقینا موږ جوړ راوستون کی الا خبردار رد پکې الا ویښ ویښ دې ګوره اسلام ته فساد وی دا په بل جامه کې راغی فکر کوي کنه چې جامه بدل کړه قران څومره تاکیدات کوي اوس پر خرابې ګوره جامې بدل کړه الا ویښا ویښا انهم هم المفسدون الا یو ان دوا او اسمیت د جملې درې ضمیر فصل سرور او المفسدون کلف لامه پنځه پنځ پیر په منافق چې دا پنځه ډزې کوي نو دا پنځ پیری ها الا انهم هم المفسدون خبردار واورا واورا انهم یقینا دی چې دی هم المفسدون دای فسادګر دای فساد کوونکی بل پلیتی ذکر کړي لوی فساد دا دی چې د دین مشر ته به وقوف وای په نه شوي کنه د دین مشر ته وای به وقوف وای او د صحابه هنر ورته غیب کاری خپل عیب وته څخ کاری هنر او د دیندار خلکو هنر چې کمنه هغه ته سخت کاری هیف کاری چې کم خلکو سر په تلی کې خره او غي د الله د دین د بار چې کمنه قربانای ور کوي او د الله رب العزت د دین خدمت کوي نو د غي ته بګدمونه وایي وایذا قیل لهم امنو او باغو کې چې ویل شي دی تا ان دعوت ولا ورکړي شي چې ارچا ولا ورکړي ځکه قیل راوړو امنو کما امن الناس ایمان راوړی دا چې لکه چې ایمان راوړی دی خلکو الناس نا مراد صحابه دي مخکیم یو ناس تیر شیو ومن الناس من یقولو اغزن بیکار هم تی ناسو هغه څوک دي صحابه کرام چې صحابه وته نمونه کې چې د دې غونډې ایمان راوړي دا وګوره عمر ته وګوره عثمان ته وګوره علی ته وګوره ابو هريره ته وګوره بلال ته وګوره ابو ذر ته وګوره داسې ایمان راوړي رضوان الله تعالی علیهم داسې ایمان راوړي کما من الناس لکه چې ایمان راوړل دي خلکو د صحابه ایمان کیسو د صحابه ایمان نمونه کړی دی د صحابه ایمان نمونه شوی دی د صحابه ایمان کې نه د سر پروا وا نه د زر پروا وا نه د خپل پروا وا نه د پردي پروا وا هغه کې صرف د الله او د پیغمبر پروا وا هغه د ایمان په مقتضا روان ایمان کې دا د چې ارث درته الله او پیغمبر درته دار سره خوږي د صحابو ایمان غونتی ایمان راوړه امر امنو کما امر الناس چې ایمان راوړل دي خلکو قالو نو دی وی انو من وای دی انو منو کما من صفا ایمان راوړو مونږه لکه چې ایمان راوړل دي بي وقفانو صحابو ته سوې دا بي وقف دي دا وته ولې صحابو کوم کار دي بي وقفتیا کړو دی وته به وقوف په دی وی چې دی چې کم دنو د وخت په تقاضا باندې پويږي لیونی دی یو خبره راغستې ده ټولي دنیا سره سر سکي جنگ بي وقوف دي دا موټه خلق ته او ټولي دنیا ته اړم شوی دي چې موږ بل ټولي دنیا نه چې کم دنو بت پرستی سکو ختمو ټول دنیا نه بشیر ختمو دا لیونی نه دي کما کلی دی نه پويږي دیلا لوی سوچ پکار دی دا ډیر په طریقه باندې بکیږي دا به ګڼ قومونه یو ځای کې په طریقه باندې اول به حکومت لاس وته کی او بیا په چې کم دینو لکا کار کوي ور سره دا په دې نکیږي دا دې چې سلیګیا دي دا په دې خبرو نکیږي دې د پاره چې کم دینو اوګه سوچ پکار دی او د فلسفه پکار ده د دې ما ذکر نه کوي ولکن لا يعلمون خدای نه پويږي په خپل حماقت باندې په خپل کما کلتیا باندې پويږي نه نو صحابو ته چې کما کلوي نه په خپل کما کل نه په خپل څه نه کما کل ولکن لا يعلمون خدای پويږي نه په حماقت او په کما کلتیا خپل باندې وایذا لقل الذين امنوا قالوا آمنا او جواب د شوبیم کوي ولې دا دی چې بیانونو درازي او درسونو کې چې ناشتي دی خو مسلمانانو سره با قاعده غي سره سي درسونو کې با قاعده غي سره سي ناس فکر کوئ آمنا موږ ایمان راوړل دي وایذا خلو الی شیاطینهم او چې کله لاړ شي یوازې شي د خپل سردارانو خواته د بی دینه مشر ته شیطان وي د بی دینه مشر ته سوې شیطان څوک چې د بی دینه حکم بل چاته کوي او د بی دینه مشری کوي نو هغه ته قران شیطان وی د دې وجنه د دې ځای چې کم تفسیر را لې نو الا شیاطینهم معنی لیکل نه رؤساهم فی الضلاله مشران د دې په گمراهۍ کې چې گمراهۍ کې کوم لیډران هغه ته شیطانان وی نو چې خپل لیډران خو لاله شي هغه ورته وی چرته کله یو پر رواني کله بل پر رواني هغه وته وي مونږ تاسو خپل ملګری خو مونږ ته بل سره تلیو وایذا خلو الی شیاطینهم اور کرا چلاړ شې دي د خپل شیطانانو ملګرو استادانو شیطانانو خواته الی شیاطینهم ا سرکشو مشرانو خواته قالون وای دی ان معکم یقینا مون یستاسو سره موږ د پخواره تاسو سره یو انما نحن مستاذون یقینا موږ ټوکی کوونکو مسلمانانو پورې سادهګان غونتی دي چې لوګ غون ته کم سړی لړ شي نو بس سړی نه ګولیږي او زاریږي او کله وته د چي ست کې کله وته بالغ دی او کله سکه موږ هم لړ شو ان موږ هم وایو دا مړه بالغ کو وراته کیږي چې کو وراله راړي کنه نو موږ ور پورې ټوکی کو پښاړې ور پورې کو انما نحنو مستعد انما نحن مستاذون یقینا موږ یو ټوکی کون کې دی پوره الله یستاذو بهم چې مسلمانانو پوره ټوکی کوي الله وی زوال په خپل سزا ورکوما الله یستاذو بهم الله با سزا د ټوکور کې دی لرا ظاهر معنی خدا دا چې الله یستاذو بهم الله وا ټوکیو کی دی پوره الله ور ګول ټوکیو کی الله خو ټوکی چا پوره نه کوي الله رب العزت خو چا پوره ټوکی نه کوي د دې څه مطلب دی یو مطلب د ټوکو سزا ته ټوکی ویلې یو سړی هغه ته چې کمدنو څوک سره زیاتې وکي نو دی وته وای زبر سره هم زیاتې کوم چې تارا سره زیاتې وکړو زبر سره هم څوکم زیاتې کوم نو د د دا په جواب کې زیاتې خو زیاتې نه ده دا خو بدله ده هغه سره زیاتې کړې ده خدا دې چې بدلا شي نو دا خو زیاتې نه ده خو دې د بدلی دي زیاتې دې سوې زیاتې وي دا عام توري د غشانتي نو دا هم سزا د ټوکو تای ټوکی ویلي الله یستاذو بهم الله وسزا د ټوکور کی دیلا دوی مطلب الله یستاذو بهم الله و سره معاملې ټوکو کی یعنی دیله چې کوم سزا ور کوي کنه نو هغه هم سي ته ټوکو غونته په دنیا کې هم او بچا کې دنیا کې هم د راضي منافق په یو خوبو سکی او دس په جمی کې په یو خوبو سکی او مستسکیږي پودریږي منافقان به جهاد لم جهاد لم انفاق مالم لګي خو عقیده په نشته ده نو چې آخرت لږ نو عمل نامه به صفای عمل نامه به سي نو دلته په الله دا دومره کارونه وکړل ایا خو بو باندې د سونه دای په وکړل منځونه په وکړل جهادونو لاله او سوال نشته ده نو دا معاملې د ټوکو ده او آخرت کې هم آخرت کې به د د په سینه کې یو نری غونډه کې بل په لګي پړه دی به پرې تا کې وشه کنه دنیا کې هم چپ کړو دلته بیا چپ شو دنیا کې هم تش په خلی باندې کار کړو او آخرت کې هم تخیری کار وشو بل په لګي نو چې پولیس رات شي نو چې څنګه ور بره شي لږ منځ شي نو پړه بيجي بلاړ شي دا بیټرای دلته نه چارج کېدی دی بیټرو د چارج کېدو خپل ځای دی اوس هلته واپس کېدل شي نه نو هلته یو سره معامله د چا وکړه د ټوکو اول ولا بل بند کو په منځ کې چې بلی لاړ شي توره صفقه نشي د سر نه چې تیاری نو لا گزاره کیږي خو چې اول رڼای او بیا تلاړ شي بلی نو توره صفقه شي نو یعاملو معامله المستهزئیه بهم الله وسره معامله د ټوکو کی الله ويستاذو بهم الله و سره معاملې ټوکو کی او الله ته دومره خپه دی دومره خپه دی چې په مسلمانانو پورې ټوکې شروع کړي نو الله به له توبې توفیق ورو وای امدهم فی طغیانهم حکم دنیوی وای امدهم فی طغیانهم او زیاد بکی الله دې لرا په سرکشه خپل کی نو د سترګو ړوندوالي ته وایي او چې هیر راشي نو دا چې کمدنو دو سړو ړوندوالي ته وایي حیران او پریشان یما یهمرون سرګردانا اریان او پریشان وي داولی سمرا د نفاق ظاهر کې مطلب دا دی چې اشتراو زلالتا وای غستا گمراهی په هدایت یعنی هدایت ورک او گمراهی لکه پیسو سړی چې نو پیسې ورکی او چینی وا نو د چې کمندونو هدایت ورک او گمراهی منافق سره هدایت کوم ځای شاپور شیخ صاحب رحمه الله تعالی وی په بشاپور کې یو سړیو وی هغه وی چې زما په جنت کې کم ځای نه زی پاتا نه خرڅو زما جنت تاجت نشته مال دنیا په کار ده وی چې زما جنت کې کم ځای نه زی پاتا نه خرڅو وی زما بابا وته وی چې تاسو په جنت کې دي څه چې ته دا څه خبرې کوي نو تاسو په جنت کې دي څه نو د منافق سره هدایت دکم چې ورکو گمراهی څخه واغ څه دی وسره نو یو مطلب دا دی چې د سره د الله د اسلام تیار پیدا کړو مستعد نو هغه استعداد فرض کو هغه پیدایشي هدایت هغه پیدایشي دویم دا دی چې یو سړی څه شي اخلي نو خوخیه نو دلته دا اشترا د خوخول په معنی ده نو اشترا او ضلالتا خوخای کړه گمراهي په بدل هدایت کې یعنی هدایت چې پری خود او گمراهی یې سکړه واغستلا اشترا او ضلالت بالهدى واخا کړه گمراهی په بدل هدایت کې فمار بیا تجارتهم نویس فائدہ ونکړه تجارت او با پار دی کاروبار چې سړی کوي نو یا ګټه کوي او یا چې کمندونو خپل سر راګرځي صحیح شو کنه دا دوه کار کوي نو یا ګټه کوي او یا خپل سر څه کوي راګرځي دین ګټه وکړه او نه خپل سر راو ګرځاو بلکې خپل سر په کې سکو بایل لاله مې نوې سوداګر شو پسل یغلی او په 500 خرڅوي نه فمار به تجارتهم هیڅ فائدہ ونکړه با پار دی دا رستی دو چې وو د دې مثالونه بیانې چې خبره لګه واضح شي دوه ډلې کمې وي هغه بل چې ورډم بای کنه نو هغه خو آفتا با مدلیل آفتا ګر دلیل باید ازورو متا هغه خو بل نور مثال ونو بالکل روخانو هر چا پیجندل منون کی او هر چا پیژندل خدا دوی مډلا او درېما ذهن کې سوال راځي چې دومره کمقل د دوخ په خر بوم لای سالون ته خبره ته چې کمقل بومي چې دومره د فائدې سیز هدایت قران هغه پریګ دی دا غې نخلص کی بند کی چې نارو شربت نارو شربت تاسو کمقل بومي چې هغه چې کم نه وي دومره د فائدې سي سپریک دي او دا غیر وجنه په هغه مهر سکیږي جواب او دا پام خلکو کیومي د غشان دی یو سړی ور بل کی د فائدې د پاره هغه بل دی ور بلون کی دشمنی سکی شروع کی زدی تربوري وای زه چې کمندنه د د ونی د سوري د لاندې هم نه دا سی کنه نو مسلو هم کې ولته ذکر کړي مثال بیا دې بل داسې بومي چې هغه صرف ظاهري پړق ته ګوري ظاهري پړق ته ګوري منافق کنه او حقیقت ته نزي داسې بومي ویاو او کسویبم د دې دواړو ډلو د وضاحت د پاره څه ذکر کړي مثالونه اول مثلهم دا د کافرانو مثال او او کسویبن دا چې کمنو د منافقانو مثلهم کما مثل الذي استوقد نارا مثال ذکر کړي دا د عربو په لهجه مثالو هغه کې دا څه خبره وا ما خامي کې چې لاغي کم سخی سړی او کنه سخی سړی عربو کې میلما دوست نو چې کور به په خوشکا کې نو هغه کور د پاسا یو برج غوند جوړ کړو مناره غوند کې او پاغي مناره کې به اور بل کو ماقام اور به پکې بل شو چې کچته داسې شو کی چې مسافری د شپې ځای ولا پکاري نو دلته وسه شي راشي او کچرتا د اور ضرورت وي نو ځان له وسه وړي اور کله ډوډۍ ضرورت وي نو ډوډۍ به وړي کلار ته غلطه شي نو زبوت سوخم دا به یو سخی تړي دا چلکاو نو په دې مثال عربيان کویدل نو چې داسې یو سړی وي چې هغه ورسه کړي بل کړي د خلکو د فائدې لپاره چې څوک نه ولا لار بل چانه غلطه شوي یا و څوک شپې ته ضرورتي د فائدې لپاره څه بل کړي ور بل کړي او یو سړی راشي او د دې ور والا څه کوي دشمنی سکی پوانه شو جوړې دشمنی شروع کی نو ته دته به فائدہ ملو شي چې یي مسافر لاروي لار ته شوی دا روکه شوی دا او دې ولګي د دکې سړی دشمنی یې سکړه نو لار به معلومه کی څه فائدہ وو ته شي نه دک شان مثال د نبی علیہ السلام او د مکی والو دی د مکی والو نه لار څه شو خطا شو روکه شوی و او اجت او لارې ته سو اجت خلق ټول دنیا مکه ولا आवाज نه ټول دنیا او نبی علیہ السلام راغه هغه رڼا سکړه بل کړه دیله پکارو چې خپل رواري وو خپل چې کمندونو عزیزي ونو د قدر پکارو فائدہ دې نه سوا خپل پکارو نو دی ولګیدل هغه په ګټو وشتل سکو شروع کړل نو الله رب العزت هغه رڼا بوتلا مدینه ته او دا خلک په تیار کې شو پاتې شو او ستروټو کې نو د وور هغه فائدہ لاړه او نقصان یې شو پاتې شو په دې نشو اسان مثلهم کما مثل الذي استوقد نارا د دې مثال په شان دا غي کسته چې بلکې ور لرا او دغه نور کسانی خامخا چې ور سره بلې نو فائدې لپاره سکی بلې فلما ضاعت ما حوله غار کلا چرنا کی دا اور چاپیر د دې سړی نه چاپیر رڼا وشوا الله الله سلمان ذی فارس بلال ذی حبش سلمان ذی فارس صہیب ذی روم ذی خاک مکہ ابو جہل چی بولا جوی ما حوله چاپیر سو شو رڼا شو مدینه کې رڼا بل شو د حبشو نه بلال راغی د فارس نه سلمان راغی د روم نه سہیب شو راغی ځای په ځای رڼا غانې بل شوې زخاک مکه ابو جهل چې بل عجبی د خاورې د مکینه ابو جال هغه محروم پاتې کیږي اسه پات شو زد دې کنه ختم الله فلما ضاق ما حوله مار کلا چرنا کړ دې ورچا پیر ددنا ذاب الله بنورهم نبوت لا الله رڼا ددی ختم کړ الله رڼا ددی هغه رڼا څه کړه ولا ختم کړه بل کړه سو اور او بوې د څه شي نو د اور فائدہ لاړه نقصان څه شو پات شو نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړ نو مکی والو بیا خرج نه لیدلې قات پراغه سپراغه قات پراغه د یو بل بول تبناس کو خړل وی یو بل بولو ته بناستو او بل طرف ته چې کمنو ابو بصیر په خدای مسلط ته یو نه وا بس خرج بیا نه ولیدلې و ترکهم فی ظلمات دا یان رالل لکون تکي دایان رالل په قسمه قسم طریقو سره پاکستانیانو ته دعوت ملاو شو شپږ په تکالای په دوکه باندې خوراک کو چې دا ملک اسلام لري اسلام لري اسلام لري اسلام لري او دوکي کوي نو ګوره خبردار خبردار اوس ته چې کمونو راویو شي او اسلام دې سکی نافذ کی او اسلام قانون دی راولی کی ذهب الله بی نورهم الله برنا بوزي او دی با په بدمنو کې پادشي په منګای کې بسشي پادشي بدمنی وي د یو طرف نه د بل طرف نه خانه جنگي وي وترکهم فی ظلمات او پری خدای الله دې لره په تیارو کې لا یبصرون شي ویني نه سمون کانی دی بکمون گنگیان دی اومین لاند پو پشوی ختم الله سمون بکمون او لگید کونه لگید دا خود استادانو کمالو کنا شیخ الشیوخ مولانا حسین الله ور الله مرقده وی دا د فریق اول مثال لے شیخ صدر پنځیر رحمه الله وی دا د فریق اول مثال بالکل ټکی په ټکی وسر سکیږي لګي منافقانو یې کلک تکلف ته سمم بکمن اومیون کان دی ګنګیان اولاند فهم لا ارجون دین را واپس کیږي په طرف د حق باندې حق لا خوا ته ناراضي فهم لا ارجون دین را ګرځي اپتا او کسویب من السماء فی ظلمات او کسویب من السماء اوس د منافق مثال ذکر کړي خو منافق دوه قسمه دی یا واغه دی چې د سره نصیحت ناوري د سره سناوري وګونو کې ګوتې ورکړي ټکه هم دویم قسم داسې دی چې اوري خو عمل عمل د دورنګای کوي عمل چا کوي اعتقادي او عملی باندې عوام نه پويږي یو قسم هغه دي چې هغه د سره اوریدو ته نه تیاریږي څه دوی ما غدي چې عمل ته د دواړو مثال ذکر کړي اول چې کم دنو چې اورینا داغي مثال او کسوی بی من السماء فی ظلمات بارانی د بارنا مخکې مثال د قران ذکر کړه د ور سره اوس ذکر کوي د باران د باران سي باران نو باران کی تیری وی غړزار وی برېښنا وی صحیح ده کنه دار سی نو قران راضی دي چانه باران په پاره کې امکان احکامات شته جهاد ګران احکامات پکې رعد تخفیفات یری دی پکې عذابونه برقون خوشحالي دی برېښناګان دا پکې شته نو لکه څنګه چې د باران فائدہ اخلي دا غي ټول سيزونو تبا غاړه دې ټول تبا غاړه نو کته د باران فائدہ وای او وای دغه سيزونو ته غاړه نګدم بیا فائدہ نو لکه په باران کې یو سړی وي هغه چې کمندونو غوګونو وګونو کې چې کمندونو ګوت سکی اومانډي بوجي تندر د یاري نه د مړ نشم مړ نو دې ګرانو ته ځان تیاری دغه شانته منافق چې قران بیانېږي ودا خوشنی لخت دي دا خو ګلزارې ګلزارې دي نو غوګونو کې ګوتې څه کوي اومنډي چې اسنه چې ته مسلمان نشم چې ته څه نشم مسلمان نشم لکه څنګه چې هغه سړی ته تندر مرخ کاری نو منافق ته قران څخ کاری مرګ او ایمان وته څخ کاری مرګ چې دې کې خو مرګ دی مرما نو دی وجنه قران اوریدو ته تیاریږي کابلګرام شیخ صاحب رحمه الله وی یو ځل مې یو کلی کې بیان وکړو په مولای صاحب ته ویلو چې زبستا ملمایما ستا بسېما وی چې څنګه مې بیان خلاص کو بیان مې وکړو دوه دوه نیمه غنټې بیان مې وکړو وی خلک ټول لاړل دې مولای صاحب ته مې وی چې زو تاسو به ټک تشپېل زو چې راځه پلاره دې سره روان شو په سره وی چې دا کور لګ د کلی نه بهارو وی چې لوګ غونډه کې ورمخ کې شو مارته ګور لار ډیره ده چې په لار زونو خبرې به هم کو کنه غپ هم لګو پیراته وای چې خوای سوای ما چې یو تاسو کومه سو ما چې سي بیان مې څنګه وکړ په ایمان وایا بیان مې څنګه وکړ پیراته و چې راځه راځه قسم دې کټکه مې اورېدلې ما چې دې وزیا ته ما تر څوک ناس نه وي وی ما ته وی چې غوګونه مې خوګيږي غوګونه ما چې ولې وی چې غوګونو کې مې ګوتې منډلې ما چې څه نه چې اثر را باندې وکي ما چې وای د بلازی زه خو دی له قرآن پوی کړم یجالون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذرا وزخو بل آیات نه پوی دم داسې دی پوی کړم چې سوایا ما ځنی به وای چې فن کدا ور شواز را نشي داسې لګیاري ځان لا یجالون اصابعهم دی خپل ګوتی نو غوږ کې ګوت راځي اسی پیمانی وای غوږ کې خود ګوت سرم راځي په چې غونته کې غوږ کې خو ګوت نه راځي دا د منافق حال ذکر کړی دی کدا ګوته په کتل نو د په ټوله منډله هر چې دی خو په کې د ګوته سره خو کدا ګوته په کې راتل د په ټوله په دې خوا کې څه کوله چې دا قران وانوري د څه د قران دشمن دی یا جالون اصحابهم فی اذانهم دی خپل ګوته فی اذانهم په غوګونو خپل کې منا سوایت د واجد تندرنا حذر الموت د یاره د مرګه یکاد البرق یخطف ابصارهم دویم قسم هغه دی چې هغه اوري خو عمل نه کوي اوري خو څه نه کوي عمل نه کوي هغه خیال دا دی چې په دې باندې نه کیږي دا چې اوس څه کم دنو دا څه غونته کې کاری چې دا سي د پلان کو طریقې او کار راواله د پلان کو طریقې کار څه کوي راواله او د انګريزيانو تهذیب راواله د پلان کو راواله په دې باندې بکیږي ادا په دې باندې نه کیږي په دې وسلی باندې کېږي دې ګوري د د دین تجرباتي دي تجرباتي دي یعنی دې تجربه کوي که په دین کې ولا فائدہ وا نو به دې دین کوي او که دین کې فائدہ نه و بی دینه کې فائدہ و نو دې بی دیني کوي نو دې دین د الله باندې شو د خپل فائدې د خپل فائدې باندې شو یعنی دا پکې ده مفاد پرس څه شي مفاد پرس مفاد پرس ته کې اسلام کې غنیمتونه ملاويږي نو د بیا جنډا راغستي اسلام زنده آباد اسلام او کې اسلام کې تکلیفونه راځي بس لیونی دی یار د دین او څه جوړیږي ځان له کار کتلې چې کم کار نشي کولای څه لکه الله و یو ورځ به د اسلام ترقی راشي دا مواجه همیشه به تکلیفات یکاد البرق یخطو په دې جمله په ونه شي کنه یکاد البرق یخطو دې د تکلیفاتو د وجه نه دین پری دي نو یو ورځ به چې کمندونو رڼا شي راشي او یو ورځ به د اسلام دا قانون په سالم جهان خور شي او د د سترګې وراو شو کوي د د سترګې کولاو شي چې دا سو شو چې د کوم سیز نه دی اړې د پاغي کې خونن سره اله ترقی رااله نو د د مفاد باندې صرف په سخت کې دین نه کوي صرف فراته کې څه کوي دین کوي نو دا چې مثال لې لکه یو سړی په شپه کې باران دی پړکار دی نو چې پړک شي نو قدم اخلي او چې بس پړک ني نو بس بیا نیخسي ولاړ ان رڼا کې مزل کوي او په تیار کې په ګپ پځای سي ولاړی منافق ته چې فائدہ ملاويږي نو سکی او چې فائدہ نه ملاويږي نو بیا تا کوم دین کې چې درس د پاره چې کم دنو دکان بند کی انو چې کاروبار خني شوی په ا بڑا درسونه ټول عمر کیږي پرې دا دا موږ دکان سره بس بل رز نه پندې ا کچرته کې دا چلو شو چې بن کړو او بل رز داغې نه سحر نه سیل خو شو قران به معنی کنه معنی با هم دې بل رز بیا خي دې چې صرف د مفاد په څیر دي سبزي چې ورته وای شریکانو استاد یو مثلا زما یو رورو هغه مرشه و ان دا هغه زمونږ د بابا د داجی د پلار سمکا وا نو مونږ وایو چې دا غي تسخیم کو هغه رویدونه مې را پاسې دي او اوس وایي چې مونږ له د پلاری سره کا نو واسه هغه ورور خو زمونږ مړ دی نو د دې ویرونو زما یې څه کیږي تسخیم مسخیم څنګه چلو کو شریعت کې کیږي شریعت کې او کنه کیږي دا ته وای دا تاسو ورور کله مړو ستاسو پلار نه مخکې مړو کورستو نه نه دي دي خورستو مړو ان وته او کنه د دې څه کیږي دا غپلاري سبب والین دی ویرونو لدی سوار کا ها ستاسو ته کتاب کتل دی خاجي زبر سید ته موږ له کتاب وګورو موږ به بیا راشو چې باروزی نه کچره سره جوړی دي چې موږ به کم جن اوس دغه تروانی کچره شي دي لړ شي الته کې او بس کچرو له خبره وړي پیدا دا چې چلے دا دا چلے هغه خو چې کم نو مړی په پوری کوي اخوار څه کوي دا کچرای چې موږ په کچرای فیصله کو او کوي ورته دی وي چې دا مخ کې مړو او مخ کې مړو جی خاله د خو یې سن راځي ها کنه دا پنځه وخت چې بام ویل کیږي اقامت چې کیږي موږ په شریعت فیصله کو استاد موږ په شریعت فیصله وکا دا به ما سره ان نه کوي دا سره په شریعت فیصله نو چې د د پایدې په کې بیا په شریعت کوي دې د تکلیفاتو د وجه نه دین لا ناراضي کلمہ ظالهم مشوفیه هر کلا چې رڼا شې دی تانو دې سپاغي کې یعنی عمل بیا په دین باندې کوي که جنازه کې چکه صابون ملاويږي نو بیا چې کمندونو جنازې روان دي خو که جنازه کې چکه صابون نه ملاويږي نو بیا نه دي بیا چې لرګې کته کمړه وای ذا اسلام علیهم قامو اور کلا چې تیار شې دی تا نو په ځای باندې ودریږي بیا چې کمندونو مزل نکړي قران کې دا ځای په ځای ذکر کړی دی سورته نور کې او سورته حج کې ځای په ځای ذکر کړی دی دل دعوت ور کوي ګورا واده ورید نو عمل تاسو شه تیار شه لا لا چې کمندونو استعداد دی فاتې لا زړه دې مړ شوی نه دی نو که دغه شان په دې بیا ملای پاتې نو سينه چې الله رب العزت در باندې مهر سکی ولګي نو بس کرا شان ولو شاء الله لذهب خیراد شهدا که خو خدا الله حضور ایمان یا ولو شاء الله کې را ده الله رب العزت ختم کړی وي او ریدل دی روس دا به ختم کړیو یعنی مور به بلا ګولیو وابصارهم لذاب بسمهم خامخا ختم کړی به اورې دل دی وابصارهم اولی دل دی ان دا څنګه به ختم کړیو ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله ر بهاری ځوان وسوالام دا الله رب العزت په واسطه او طاقت ته په الله رب العزت نو دای بیان کو قران عظیم شان دی ته په حواله او مسله کیږي نو وی معنا منون کې دا غي په دنیا او آخر کې کامیاب دي او نه منون کې په دنیا او آخر کې ناکاما او دې سره درونګي کول کاغی د خپل ځان اصلاح نه کړه نو هغه به هم تباو برباد شي نو هغه انقلابي आवाज کم یو دی هغه دار چې یا ایو الناس